مارس کړی و چې د انسان یو ظاهر ده او بل د انسان باطن ده د انسان اصلي جوهر اصلي نعمت اصلي سیز هغه د انسان باطن دی او د انسان ظاهر هغه باطن تابع ده که د انسان باطن جوړ شي باطن خایسته شي ښکلی شي نو بیا به ظاهر هم ښکلی او خایسته وي د بخاری شریف حدیث مبارکه د تاسو خدمت کې عرض کړی وو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای ان فی الجسد لمزغه د انسان په دې جسد او بدن کې یو ټوټه غوخه ده الا وهي القلب خبردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارکه کې فرمایي الا خبردار الا وهي القلب دا یو ټوټه غوخه چې د ټول بدن د اصلاح او د صحت او د تندرستی دار او مدار د ور باندې دا زړه د زړه نو معلوم څه چې د انسان اصلي جوهر اصلي شی د کامیابی هغه د انسان باطن ده د دې نه تعبیر په زړه باندې هم کې قلب باندې او په روح باندې هم کې د دې ضروری خبره وا هغه می تاسو خدمت کې عرض کړی و الله جل جلاله دې او کې تاسو زین کې راغلی نو معلوم شو چې د انسان د دې بدن دوه جزء دي یو دا ظاهری بدن ده او بل باطنی ده د انسان د ظاهری بدن سره هم د دوه سيزونو تعلق ده چې یو ته صحت وای او بل ته بیماری وای د انسان دا ظاهری بدن بیمار کیږي او د انسان دا ظاهری بدن چې کوم د تندرست بي او صحت وي روغ جوړ د انسان ظاهری بدن دا جسم تندرستی هغه پدی کې چې خوراک او غذای برابر وي هوا او موسم برابر وي د انسان ظاهری بدن برابر وي آب او هوا چې ورته وایي که چیرته دا بیمار شي زکام ورته ولګي تب ور باندې راسي لړ پېشري سي بل بیماری په ولګي نو بیا یې دفع د بیماری هغه دوايي ده علاج ده بعض اوقات کې وته ډاکټران فریضه ورکړي څه مشکلاله خبره دغه شان ته د انسان د زړه او د انسان د باطن د زړه صحت د د انسان د روح آبادی د انسان دا روح چې هغه روح الهي ګرځيږي او روح شیطانی نه ګرځيږي دې لپاره هم هغه اسباب دي یو سبب دا ده چې انسان ته د الله جل جلاله معرفت حاصل شي الله جل جلاله او پیژني حق معرفت ورته حاصل شي او چې کله دی الله جل جلاله معرفت حاصل شي الله جل جلاله او پیژني کمالات کې الله او پیژني دی الله عظمت دی الله جل جلاله لوی دا په زړه کې راسي اوس د دې معرفت او د دې عظمت او د کبرۍ د بقا لپاره چې دا د انسان په دې زړه په دې روح کې پاتې شي څو خبرې پکار دي یو دا چې دا انسان به همیشه د الله جل جلاله ذکر کوي الله جل جلاله به یادوي ذکر همیشه به زبا او زبان د الله په ذکر باندې معمور او آبادی همیشه به ټول بدن هغه د الله ذکر کوي زړه به د الله طرف ته متوجي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې حضرت عائشہ فرمایي چې رسول الله مبارک په همیشه ذکر کو فی کل احیان بعضی محدثین په دې اشکال کې سوال کوي چې نو بعضی د اوقات سپیغه اوقات خو ذکر مناسب نه ده کنه ځکه انسان خپل حاجت پوره کوي نو حضرت علی ثانوی رحمه الله او شفیع صاحب دې ته جواب کړی د رحمهم الله چې دلته مراد ذکر نه ذکر قلبی ده پسونه کې به الله یاداو نو د دې معرفت په خدای پاک او د خدای عظمت او لوی چې دا بقا عمومي د انسان د زلو د دماغ نه اونوزي دا غیر لپاره اول سبب هغه ذکر ده چې الله جل جلاله به یادوي فذكروني اذكركم الله وايي تاسو ما یاد کې زب تاسو یاد اذكركم برحمت والعنايه زب تاسو ذکر کم رحمتونه به تاسو طرف ته متوجه کم خپل هغه مهربانيان هغه تاسو طرف ته متوجه کم هر قسمه فضایل به تاسو ته درکم ځکه تاسو ما یادم فذكروني اذكركم دوم سبب چې د الله معرفت انسان ته حاصل شي دا غیر بقا لپاره سبب هغه الله جل جلاله د نعمتونو شکر ده الله جل جلاله په موږ باندې ډیر بلاش نعمتونه کړی ان تعود نعمت الله لا تحصوها تاسو د الله جل جلاله نعمتونه حسابوي حسابولې نصي نو که تاسو یو اعتراض وکړي چې د الله نعمتونه موږ استبولې نو څنګه به شکر څنګه باسو علماء تصوف محققین علما وایي چې د الله جل جلاله د شکر د استلو نه د عاجزي اظهار د عین شکر پیغمبر اسلام فرمایله او سنا علیک کما افنیت علی نفسک نو اظهار د دې خبرې چې الله تعالی ظاهري او تعالی باطني نعمتونو شکر زه ادا نه سم کولای کمزور يم بنده يم اعلان د عبدیت کوم فلهذا یا الله زخ خپل وس کوم نو چې تعالی نعمتونو شکر نه سم ادا کولای او زما هغه وس کې نور نه نو شکر دریم هغه دا چې د انسان زندگی ټول لري الله جل جلاله په اطاعت کې تیر شي د الله جل جلاله د احکام په منلو کې تیر شي او د الله جل جلاله احکام په ځړه باندې په ځان باندې په ظاهر او په باطن باندې اومني او هر وخت هغه احکام په صدق او په اخلاص سره ادا کړي نو دې سره د انسان باطن د انسان زړه او د انسان روح آبادي د انسان دا روح او باطن بیماریږي هم پس بیماریږي کله چې په انسان کې څو صفات راسي باطنی بیا دا اگر که ظاهر جسد اتباع سره ډیر صحتمند وي ډیر جوړ وي خو لیکن د شریعت له نګانه د قران د سنت د تعلیماتو له نګانه دا سړی بیمار ده او په ډیر مهلک بیماری باندې مبتلا ده او داسې مهلک بیماری د سدای د زړه او روح تبا کوي اگر که جسم ډیر روح ده هغه کې کفر کفر لوی ګناه ده سخت ګناه ده کفر هو الله سره شرک کول دی باندې زړه بیماری کې د انسان د انسان روح بیماری ځکه دا زړه او دا روح او دا نفس الله جل جلاله پات پیدا کړی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام اسلام پاک ده تعلیمات د اسلام پاک دي الله جل جلاله د انسان فطرت د انسان روح او نفس بذات او دا جسم بالطبع دا پاک پیدا کړي صفای پیدا کړي ځکه په فطرت اسلامي پیدا کې اسلام پاک شي ایمان پاک شي اگر که ایمان او اسلام هغه اجمالی ده خیر دا خو بیا بل خبره هغه اجمالی ده تفصیل دغه زندگی ده چې دا موږ تاسو شپې ته او یا کال تیرو د بلوغ نه بعد شرک د دې سره انسان زړه بیماری نفاق منافقت چې په زړه کې کافر وي او په خلو مسلماني یا دا خو د عقیدی نفاق ده یا زړه باندې مسلمان ده خدای پاک منی اسلام منی پیغمبر علی السلام منی خو لیکن اعمال دي منافقانو کوي لکه د منافقانو یو عمل داو چې هغه به مسلمانان پیغمبر علی السلام او صحابه ولیدل بیا به په عبادتو کې کوشش کاو او صفیاول کې به ولاړو جهادونو ته بتلل د دین په هر خدمت کې او پیش پیش کېدل خو بیا د شي موقع راغلی دي چې مسلمانانو ته به ضرر رسیده هغه وخت باندې کوله اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى خلق ته ځان خو دا عملی نفاق ده پرې سره کافر نه کی خدا اعمال منافقانو دي پرې سره انسان روح او جسم او بد کوم دل چې سره دا بیماریږي د دې ځان ساتل پکاري تکبر دا د زړه بیماری ده د روح بیماری ده ځان غلط بلل د تکبر دوا سره تفصیل بیا ان شاء الله د تکوم د هر بیماری باندې خدای کول ان شاء الله تکبر دوا سره یو د تکبر اثر دا له سره حق ته تسلیمي حق خبره د تکارس ولا چې د الله او د الله د رسول حکم دا ده خو ما نه پسې نه کنه دا تکبر ده مشرکانو د مکه مکرمه د اسلام نه راوړلو په لار کې لوی معنی او حائل او رکاوټ هغه تکبر د ډیر اعمال الصالحه او صدور د پاره د راتلو د پاره چې انسان کې تکبر کړو ذریعہ نن تکبر هم د زړه یو بیماری ده دا کوم عجب خود پسندی چې بس زه دی یم انا شیطان ویل انا خود پسندی ځان خدر تخکاریږي خپل علم خدر تخکاریږي تکبر فی العلم تکبر فی العبادت تکبر فی السخاوت دا مختلف شعبې دي تکبر دي نو تکبر دا حق ته نه تسلیمېدل او د الله مخلوق هغه سړی ته ذلیل او حقیر ښکاره کېدل د الله مخلوق هغه سړی کم بولی کمزور یې بولی نو تکبر د زړه د روح بیماری ده همدا که شانته بخل بخل دا هم د زړه بیمار بخیل کېدل زکات در باندې فرض ده صدقه د فطر در باندې فرض ده صدقات واجبه در باندې فرض دي نه ورکه نو معلومی کې څو د بیمار ده روح د بیمار ده د بخل بیماری ور باندې لګېدلې ده دا شانت حب جا د قدرت محبت حب جا دی ته وای چې د مرتبه او کرسي سره عاشق وي حب جا د هم د روح او د زړه بیماری ده حب مال د مال د دولت محبت چې بس پیسې ډیریږي په کومې طریقې سره چې حاصلېږي بس خو چې پیسې ډیره شي دې ته حب مال وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ده رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم د ما په امت کې چې دوا خصلته بد پیدا شي او د ما امت په دې دوه روحاني بیماریانو باندې مبتلا شي چې یو حب جاده او بل حب مال ده نو دا به د حالات شي لکه د ګړو د اوزو رما چې په هغه باندې لیو ګرځي د زما امت په دې حالات شي په دې وخت کې د مسلمانانو د مؤمنانو د ناکامي واحد هغه سبب دا ده چې موږ د حب جاه او د حب مال په بیماری باندې مبتلا یو دا دا هغه کوم د روح او د زړه بیماریاں دي په دې سره د انسان زړه بیماری د انسان روح بیماری دا بیماریاں چې کله د انسان په زړه کې ولګيږي دغه روح روح بیا شیطانی روح وګرځي په دې وخت کې نفس هغه نفس اماره به سوء وګرځي بیا همیشه لپاره نفس غالب وي روح شیطانی غالب وي عقل او روح الهي بیا مغلوب وي دا هلاکت دا د روح هلاکت نوم نو دا شان ته اخواته په کوم هغه صفات پر زړه کې راوستل پکار دي باطینی عبادت دې ته باطینی عبادت وایي صدق ایمان او اسلام صدق اخلاص هر عمل دی الله د پاره هر عمل دی الله د پاره که دا کول ولا عمل الله د پاره کوم خدای د پاره کوم رب ذل جلال د پاره کوم او هر عمل دی پر خودلو والی دی خدای د پاره پرېګد الله د پاره پرېګد اخلاص صدق اخلاص تواضع عجیزی په انسان کې راشي تواضع ځان هیڅ چیز نه بلل زه یو شیم نه یم تواضع د الله د نعمتونو شکر شکر چې د انسان زړه کې صدق راسي توحید راسي اخلاص راسي تواضع راسي صدق راسي شکر راسي حب مال د حب جاه محبت دا ختم سي کنه او دا شان ته انسان کې توکل راسي توکل او من يتوکل الله فهو حسبه د انسان ټول زندگی هغه په توکل کې تیر شي په الله توکل وي قناعت په انسان کې راسي صبر انسان کې راسي دا اوس د دا هر یو خبره بلاشه دی لوی لوی موضوع ده خدای دې دې موږ ته ژوندۍ باقی پرې به ان شاء الله بس تاسو ته عرض وکړه هغه چې د انسان زړه او د انسان روح په چی شي بیماری او د انسان روح او د انسان د زړه په چی شي آبادیږي او صحتمندي په چی شي کېده قران عظیم شان دا کوم دا الله جل جلاله زمونږ د بیماریانو د علاج د پاره او هغه اشیاء چې پاغه باندې زمونږ د زړه او د روح تندرستی راځي د هغه لپاره قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات ما په خبره پوهیږي بل چې الله وايي قران عظیم شان موږ نازل کړي هدا و رحمه قران عظیم شان د اصلي رهنما ده اصلي رهبر هغه انسان او د مؤمن د پاره هغه قران پاک ده ما تاسو خدمت ته عرض وکړ جسمانی بیماریان دا دا پچی شي معلومیږي یو سره جسمانی تور سره بیمار شي نو دا بیماری ښکاره بیماری ده ډاکټر تور سره نه بځي وګوري یا غوګونو کې چې ور کړی هغه دوربین پکې پته ورته لګیږي چې تو خیر زیاته یا کم ده یا نور وینې ټیسټ کی یا یې بول ټیسټ کی نو بیا پته ولګي چې دا په دې بیماری باندې مبتلا ده د بیماری تشخیص کوسي دا هغه نه بعد بیا ډاکټر صاحب د بیماری مناسب علاج تجویز کوي د هرې بیماری مناسب دوايي علاج تجویز کوي او سنا ته پرېزم کله کله ور کوي نو کلم چې هغه د بیماری تشخیص اوس دغه نه بعد ډاکټر ورته دارو ورکړل او هغه دارو بر وخت دی بیمار استعمال کړل توقع هله او ارزو داره کېدای شي الله ورته شفا ورکړي باطنی مرزونه بیماریانی دا پستر ګنه لیدل کی د باطنی بیماریانو د پاره څه ماشين نشته چې هغه ماشين سره موږ ګورو چې پلان کې څومره تکبر ده پلان کې هو بجاده هو بمال ده کفر ده شرک ده نفاق ده دا دې پته نه لګي دا پستر ګنه لیدل کی غیر محسوس نو د دې علاج هم غیر محسوس نو چیرته د علاج نو اوس په دې بیماریان موږ چیرته معلومو او د دې علاج به چیرته وي د دې بیماریانو تشخیص معلومول د قرآن او سنت کې دي قرآن عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات هغه سره دي بیماریانو شان دي کیږي سره قران عظیم شان پیغمبر سم تعلیمات ګوري مطالعه کوي نو څه تفتو لګي زما کې کومه بیماری بیا په همدغه قران پاک او د پیغمبر علی السلام په تعلیماتو کې د دې ټولو بیماریانو لپاره تشخیص او علاج هم څه ده موجود ځکه قران عظیم شان کې داسې اصول دي که په هغه اصول باندې څوک عمل وکړي نو دا بیماریانې کوي ختم بشي او که نه وي راځي بنه کوم چې د انسان زړه او روح ور باندې آبادیږي هغه وفاتي هغه به باقی دی صحابه کرامو د وخت نه راونیسه تر دې نن ورځې پورې چې څومره لوی لوی علما اولیاء مشایخ صحابه تابعین تبع تابعین چې څومره تیر سوي دي که هغه ته په علم کې اوچتواله حاصل شوی ده او که په عمل کې اوچتواله ورته حاصل شوی ده او که په تعلق مع الله کې اوچتواله ورته حاصل شوی ده هغه واحد هغه د قران عظیم شان اصول چې دا یې وضع کړي د انسان د اصلاح دپاره دي هغوی عمل کړی او هیڅ قسمه نقصان یې په هغه کې نه ده کړی هیڅ قسمه نقصان کوتاهي نه ده کړې مال یې پرې لګولی ده ځان یې پرې لګولی ده وخت یې پرې لګولی ده نو هغو تاسو چې کومره څومره دا کمالدار خلک ګورئ نو صحابه کرامو د وخت ونیسه تر دې نن وخته پورې هغه دغه اصول د قران پاک زده کړی دي دا هو اصول او قوانینو برابر د خپل علاجونو علاج د بیماریانو علاج کړی دا دا هغه اصول باندې پوره عمل کړی چې هغه سره په انسان کې هغه صفات حمیده اخلاق حمیده راځي توحید راځي صدق راځي اخلاص راځي شکر راځي تواضع راځي توکل راځي زهد راځي قناعت راځي دغه اصول هغه په ځان باندې لاګو کړی دي دا غنه بعد بیا هغه کمال سره رسیدلی تاسو ګورئ د کمالات د اولیاء او د بزرګانو د صحابه کرامو کمالات تاسو واقعاتو کې ګورئ دا غو تاریخ ګورئ هغه ټول دي د دې کمالات نه ډک چې حیران بشي ورته شاه اسماعیل شهید رحمه الله دا دا شاه ولی الله رحمه الله په کورنۍ کې یو سړی غالبا شاه الله سلمسیر کړو سید هغه ته خدای پاک دومره کمال ورکړي او تاریخ لیکلی دی چې د مازیګر د منځنه بعد به تلاوت ته کلام پاک شروع کې چې ما خام به موزین اذان کاونو د قرآن پاک ختم دومره کمال نو زه څنګه داغو کمالات تاسو ذکر کوم نو خبر به ډیره وګدسي نو هغه چې دا کمالات اصل کړی او جدا و چې د رسول د قران او د حدیث باندې عمل کړی بیا علماو د دې امت هغه یو کار وکړ د سہولت لپاره هغه د دې صحابه او د تعلیماتو نه دا خبره معلومه کړل د اولیاء او د مشایخ او تابع د تابعین او تعلیماتو نه دا خبره معلومه کړل یو طرف ته که صحابه کرام او تابعین اولیاء کمالدار خلکو لمون روزه زکات حج ظاهری اعمال کول ظاهری اعمال هم د کشانته د ګناهونو نه هم ځان بچکاو نه غلاګانی کولې نه دروغ ویل نه بد بد کارونه کول اس هغه ظاهري ګناهونه هم نه کول او کوم چې باطنی عبادت باطنی عبادت هغه په زونه کې کامل صدق کامل توحید او دا هغه کامل تواضع کامل شکر هغه صفات حمیده دا هغه په زونه کې راغلي کومې چې رسولو او د روح بیماریاں وي کفر نفاق شرک تکبر بخل حب جاه حب مال د مسلمان تحقیر د مسلمان توهین دا ټول هغه ختم کړیو نو بیا علما او د هغه د دې عملی علم نه درې قسم علوم وذکرل دا هو بنیاد کې هو یو قسم هغه علم چې د هغه سره د اعمال الظاهره او تعلق چې هغه ته علم فقه وای روزه زکات حج نکاح او طلاق باقي نور خبرې دا پاغه علم کې بیان دي دې ته علم فقه وایي او بل دو نور علوم هغه و ذکرل چې په هغه سره د انسان اعمال باطنی پیژندل کېدل چې کوم باطنی موزر عمل ده چې هغه زه پرېږدم او کوم باطنی مفید عمل ده چې هغه زه په زړه کې راوړم د حاصلولو کوشش وکړم نو بیا په اعمال باطنیو کې دوه قسمه اعمال یو هغه اعمال باطنیو چې د هغه د انسان د عقاید سره تعلق نو علماو د علم عقاید وضع وکړه ځکه عقیده د باطن سره تعلق لري علم باطن بل قسم هغه اعمالو چې په هغه سره انسان اخلاق او پیژني انسان دا پیژني چې زه په دې معاشري کې څنګه وخت تیروم علم د اخلاق علم د معاشرت چې زه بل اسون څنګه تیروم شاول ولا رحم الله په حجت البالغه کې د دې بلاشه تفصیل کړل خیر هغه استنوي نو زه به څنګه ژوند تېروم ښځې سره به څنګه ژوند تېروم ګاونډیانو سره به څنګه ژوند تېروم زما د ملک باچا وي صدر وي حاکم وي د هغې سره به څنګه وخت تېروم تدبیر منزل تهذیب الاخلاق سیاست مدنیه دا دوی شوبې هغه ښه تفصیل سره بیان کړي نو بیا د دې لپاره علماو د علم التصوف وضع وکړل نو پته ولګی دا چې په دې دروي خبرو باندې صحابه کرام او تابعین او تابع تابعین کمال تر رسیدلو ظاهری اعمال عقاید صحت عقیده لري برابرې او اخلاق معاشره کې به څنګه ځون کړم په خبره پوښوي خدا سی یو دور راغی دسی یو دور راغی دا کمزوري د علم د وجنه چې علم فقه او علم عقاید دا خلکو یې زده کول هغه په خپل تعلیم کې راوستل هغه په عمل کې راوستل لمنځونه کول روزي نیولې زکاتونه ورکول عقاید کوشش کوو چې دا صحیح شي خو لیکن کوم چې د روح بیماریان وي دا و خالی نوم پاتیو خالی نوم پاتې چې دا تکبر دا او دا بخل او دا نفاق دا او دا شرک دا او دا هو بجاره هو بمال بس خالی نوم پاتې چې هم ځانونه بچکاو او کوم چې د زړه عبادتو د روح عبادتو چې صدق اخلاص تواضع شکر صبر قناعت زهد توکل د دنیا او د مرتبه هغه سره محبت نه کول دام خالد نوم وال پاتې خالي نوم پاتې نو د دې وجنه هغه چې کومه هغه کمزوري رااله علم تصوف چاپی هم نه ځاند نو د علم تصوف مقصد دا ده غرض دا ده چې انسان مؤمن انسان من حيث الانسان اغا باطنی امراض او پیژني او د باطنی امراض نه ځان بچ کی ځکه چې ظاهري ګناه نه ځان بچ کړي او د باطني ګناهونو نه ځان نه بچ کړي نو په دې صورت کې د انسان کامل تعلق د الله سره نه راځي د سره غلا نه کوي زنا نه کوي بد نظری نه کوي بل ګناه نه کوي ولیکن زوی تکبر نه ډکته زوی د بستبری نه ډک زوی د حب جاه به مال نه ډک عجیب خبره ده حالانکه ما تاسو خدمت تعرض وکړه د بخاری شریف د حدیث په بنا باندې چې د انسان د باطن هغه اصلاح دا موقوف علیه ده د اصل جوهر ده د انسان د ظاهر ده ځکه که د انسان باطن نه جوړ شوی ظاهري عبادت کوي هغه هم د خدای لپاره نه دي معلومیږي هغه هم په یو بل دنیوي غرض باندې بنا دي ما خبره پوهیږي تاسو ګورئ یو سړی لمونځ کوي روزه نیسي زکات ورکوي زنا نه کوي غلا نه کوي سینما ته نه دي ډیش او کیبل نه ګوري لوڅ فلمونه نه ګوري بل ګناه نه کوي کدا د خوف خدا د وجه نه وي او د فکر اخرت د وجه نه وي چې د اخرت پر ورځ به الله په حضور کې درېږم او زه به هر عمل خدای ته حساب ورکوم بیا خو موږ وایي شابس افرین دا عجیبه خبره ده چې زنا نه کوي غلا نه کوي روزه نیسي زکات ورکوي او زه یې تکبر نه ډک زه د حب جان نه ډک ده زه د حب مال نه ډک ده نو تا په دې ظاهري نیک اعمال باندې شک کیږي چې دا هم د خدای لپاره نه دي مون ځکه کې مون ځکه چې بیا به خلک وایي دا مفتی صاحب ده دا مولانا صاحب ده دا شیخ الحدیث ده دا مفسر د قران موږ نه کوي موږ نه کوي دا روزه نه نشي دا زکات نه ور کوي دا حج نه کوي دا سینما ته ځي او دا ډیش ګوري دا فلم ګوري بیا به ته وایي بیا خلک له امامت وباسي د مدرسې محتمي مې مدرسې نه وسړي او بیا به څوک مانه فتوا نه اخلي نو معلومیږي دغه اعمال چې کوي دا د دې عمامي اعلان لري پټ کړی دي او کوم چې هغه باطنی ګناهونه دي داغه نه ځان بچ کړي خو به جادر کې کامل کله چې الله غونې ترقی کیږي تاسو یې ملک کیږي خو به مال دومره در باندې غالب دي چې نه حرام او تمیز کړي نه حلال او تمیز کړي تکبر دی پاغه انداز چې یو حق نه تسلیمه مسلمان او مؤمن دی الله بنده د حقیر بد کاری نو معلومیږي چې هغه اعمال دی وجنه کې چې څوک دا ملایمه خراب نشي او دا واوري چې دا هغه عالم هغه د دین خادم تاسو ګورئ دی وخت کې د موږ د تعلیماتو اثر کم شوی ده کنه د کم تعلیماتو اثر کم ده زمونږ د واعظ او د نصحت او د تبلیغ اثر کم ده وجه څه ده اگر که اوس ظاهري منځونه او د سونه ښه کوم د ظاهري ګناهونو نه ځان ساتم خو زړه مې بیمار ده هغه اصل چې کوم جوهر ده هغه بیمار دی یعنی دسی مثال له دسی مثال کله د خر لد نه د خر لد چې دا په ظاهر باندې د خپ شامپو باندې ومنګي ظاهر باندې خ شامپو ورکی او خ بهترین بهترین قیمتي عطر ور باندې واچي او خوشبوئی ورنه دي او من ټول غلو نه ډک دې دې مثال چې دا موږ تعلیمات زموږ تبلیغ واعظ نصيحت اثر نه کوي زه ځان ته وایم زه ځان ته وایم دا چې اثر نه کوي په دې دا اول بیمار زیم زما ملګرو باندې چې ما واز نشات نه کوي زما سالم نشات نه کوي ما تبلیغ نشات نه کوي دا زه بیماری آرام سره دا زه بیماری دا زما بیماری د تاسو نقصان نه ده که خشیت کامل تقوا کامل راغی چې دا غي درې شعبې دي ظاهري اعمال کول د ظاهري ګناهونو نه ځان بچ کول د باطینی ګناهونو نه ځان بچ کول باطینی عبادت په زړه باندې کول په زړه کې د هغه محبت هغه راوستل کدغه راغلل تقوا کامل رااله خشیت الهی کامل راغی نو بیا به ما تعلیم هم اثر کوي ما تبلیغ به اثر کوي د ما خبره به هم اثر کوي کډې رساده خبره ولې نه اسه وګورې لوی نه لوی محققین چې په هغه کې تقوا کامل نه و خشیت الهی کامل نو تحقیق مو وو یوړلو تدقیق مو وو یوړلو هیڅ هم نه هیڅ هم نه نو د قران عظیم شان او د پیغمبر علی الصلاۃ والسلام تعلیمات د خپل ځان میټاو کول په ځان باندې منل په باطن باندې منل باس دات لوی تقوا ده لوی خوف خدا ده لوی خشیت الهی ده د تصوف مقصد هغه دا ده چې موږ د باطنی ګناهونو نه ځان بچ کو او باطنی عبادت وکړو لکه څنګه موږ فرض ده دا رقم صدق او اخلاص تواضع شکر صبر توکل پیدا کول ټول کې دم فرض عین دي څنګه دا زنا او د غلا او د ظاهري ګناهونو ځان بچ کول فرض او لازم دي هم د کشان د باطینی ګناهونو ځان بچ کول هغه لازم او فرض دي ضروری دي وزرو ظاهر الاسم و باطنه الله تاسو ظاهري ګناه هم پرې دی باطینی ګناه هم پرې دی ترک کوي ضرور پرې دی منډه ورنه وکړي نو الله جل جلاله دي موږ تاسو کې دا ظلم او رحم خدای پاک د روح او د ظلم په عبادت باندې آباد کی او د زوی بیماران دی الله محفوظ کی ان شاء الله نور په دې موضوع باندې بحث کو الله دې ما ته د عمل کول توفیق راکړي او بیا تاسو ته خدای ټول مسلمان په صراط مستقیم په هدایت پر روان کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد